ولم يتقبل من الاخر مسله ده د جهاد فی سبیل الله مسلمانانو د خپل حاکمانو د خپل مشرانو په مشرۍ کې د کافرو سره جهاد کوي او چې جهاد کوي کنه نو داسې اوچت سر نظر ژوند به تیروي خو که جهاد هم پرېښو د دې کافرو په مقابله کې به سرټیټې ژوند تېروي د غلامۍ ژوند او خوار او ذلیله ژوند به تېروي ناس به په خپلو وطنونو کې وي او تاسو ته به دلته اډر کوي د هغوی نه به یریږي ذلیله ژوند به وي داسې کله ناکله د دنیا په مسلو کې هم دونه ځان ذلیله کول نی پکار خرش پرش کله ناکله کول پکاري تاسو وګورئ د حضرت آدم علیه صلات وسلام دو بچي دي هغه یو ظالم ورته ووایه او هغه بل مظلوم خو چې هغه پرش نه کو غریب یې راواغېشته او دغه یې که مړ یې که تاسو ویلي د آدم علیه صلات وسلام په وخت کې نور خلک نو د ده به بچي پیدا کېدل او جوړه به پیدا کېدل چې جوړه به پیدا شو نو یو به جینۍ وه یو به هلک بیا به بله جوړه پیدا شو به جینۍ او هلک به و په هغه وخت کې مسله دا وه چې دا جوړه سره خپلو کې نکاح نشي کولی خو که د یوې جوړې هلک د بلې جوړې د جینۍ سره نکاح کوي نو دا جایز دي حکم هم دا د آدم علیه السلام یو زوی قابل هغه سره جوړه یو خور پیدا وه د هغه بل زوی حابل هغه سره خپله جوړه خور وه آدم علیه السلام دې دواړو ته د الله حکم واورو چې قابل به ولګي د حابل د جوړې سره به نکاح وکړي او حابل به ولګي د قابل د جوړې سره به نکاح وکړي حابل وی بلکل صحیح ده لیکن کم قابل چې نو هغه نه منله هغه وی نه زه چې نکاح کوم د دې خپلې جوړې سره به کوم دا ښکلې ده دی بل سره نه کوم خیر ده ورته ووی دا د الله حکم دی هغه نه منله وی ښه ځای دغه وکړې قرباني چې د چا قربانی قبوله شوه هغه به د قابل د جوړې سره نکاح کوي د سرویتونو کې راځي چې حابل چې دی هغه یو ښایسته ګډ وکت او هغلته یې ودرو قابل چرته داسې وي څه خراب دانې مانې ړکې هم دا وایي که قبلیږي قبلیږي به او که نه قبلیږي نه دی قبلیږي څه دانې مانې راواغېشتې هلته یې کېښودې د اسمان نه اور راکوشو د حابل کم ګډ چې و هغه وسوځو دا چې او به سوځو نو دا نښه د قبلېدو وه او د قابل هغه ونه سوځو معلومه شوه چې قرباني د حابل قبوله شوه او د بل قبوله نه شوه دا قابل لا په غوسه شو چې وای زما قربانی قبوله نه شوه او ستا قبوله شوه اراده یې د دې وکړه چې دا رور زه قتلوم هغه واقع بیانیږي وتلو اولوله پیغمبره علیهم په دې خلکو وتلو اولوله علیهم په دې خلکو هلکه څه شی پې اولوله وه نبأ نبأ خبر ته وایي او د ابنه معنی کوي دوه زامن نبأ نبأ ابن آدم خبر داغه دوو زامنو د آدم علیه السلام اولولا په دې خلکو باندې خبر واقعا داغه دوو زامنو د آدم علیه السلام چې یو قابلو بل حابلو بالحق په رښتیا اذ قربا په هغه وخت کې چې قرباني وکړه دې دواړو قربانا په قربانې کولو سره قربان قربانې ته وایي لفظي معنا د دې دا ده قربان هر هغه څیز ته وایي چې په کم څیز باندې ته بل ته نږدې کیږي دا قرباني ده ما, یت... ما یتقرب به چې په کوم سیز باندې مثلا لفظي معنا الله ته په کومه خبره باندې نږدې کیږي دا قرباني ده که نن ووایې سبحان الله که دوه رکاته مونځ وکړې که سبق ته راشې کینې لفظ د قربانۍ دی ته وایي په شریعت کې بیا قرباني هغه خاص دغه ده چې هغه څاروی راوالي او په خاص وخت کې دغه کې حلال کې اذ قربا په هغه وخت کې چې قرباني وکړه د دواړو قربانا په قربانې کولو سره قرباني وکړه فتقبله نو قبول کړی شو دا قرباني من احدهما د یو د دوی نه په دې دوه ورونو کې د یو ورور چې هغه هابل دی د هغه قرباني قبوله کړی شوه ولم یتقبل او هغه قبوله نه کړی شوه من الاخر د بل نه د هغه بل قرباني قبوله نه شوه چې قبوله نه شوه دی لا په غوسه کې شو قال نو د ووې دی قابل د خپل رور ته ووې چې وژنم دی ته به زما خور کې لاقتلنک خامخا خامخا زه به قتل کم ته وی ولی وی ستا قربانی قبول شو زما قبول نشوه قال نو دی بل رور وته وی چې روره دی که زما څه دغه دی څه نقصان دی انما یتقبل الله یقینا قبلی قربانی الله من المتقین د پرهزګارانو نه چې چا کې تقوایی پرهزګاری وي اخلاصي وی نظر وجنم وی ښه چې وژنې مې نو مړ مې که لئن بسطته که چېرې تا را اوږد کو الی ماته یدک لاس ته تا ماته لاس را اوږد کو موږ وایو لاس یې راته واچو لئن بسطته که چېرې تا را اوږد کو الی ماته یدک لاس ته ته ولګېدې او ماته دې لاس واچو سله لتقتلنی چې ته ما قتل کې د زما د قتلولو د پاره تا ما ته لاس واچو نو روره دا ووره زه پکې نیمه ما انا نیمه زه بباسطن اوږدونکې ید یا د لاس زما الیک تا ته که ته ما ته لاس راشی او ما قتلی نو زه تا ته لاس ناچومه لاقتلک چې زه تا مړ کم ولی حضرت هغه تا مړ کوي او ته ورته لاس ناشې وی انی اخاف الله زه یریږم د الله نه رب العالمین هغه الله چې رب د ټول مخلوق دی هسې نه که زه لاس ور واچوم او مړ شي او په ورځ د قیامت باندې زه بیا الله ته پیش شم او الله ما ته ووایي چې پلانیه تا زما مسلمان بنده قتل کړی نو زه به ورته څه جواب کوم نو زه یریږم د الله نه چې هغه رب دی د ټولو مخلوقاتو او بل دا دی چې زما پکې فایده دا ده انی اریدو یقینا زه اراده کوم ان تبوء چې ته واپس شې باسمي په ګناه زما و اسمک او په خپله ګناه قاتل نه دی چې راپاسي او په ناحقه باندې څوک قتل کي په ورځ د قیامت به د ده خپله ګناه هم وي او دا مړي چې کومه ګناه کړي د دې مقتول ګناه به هم راوالي او په دې قاتل به ورغه کي ورواچي او ټول ګناهونه به د ده په شي خام انی اریدو یقینا زه اراده کوم ان تبوء چې ته واپس شې بې اسمي په ګناه زما و اسمک او په ګناه ستا فتکون او شیت من اصحاب النار د خاوندانو د اور نه وذالک او دغه همیشهوالی د اور چې دی جزاء الظالمین دا بدله ده د ظالمانو فطوعت له نو اسان که هغه ته طوع خپله معنا دی تابعداري کول اسان که هغه ته نفسه ځان دغه قتل اخیه وجل د خپل رور قابل وی د دې نه ښه صورت چرته دی چې دې راته څه ویم نه نو بیا خو خبره اسانه شوه مړ به کم فقتله نو هغه قتل کو نو چې قتل کو فاصبح من الخاسرین نو وګرځید دی د تاوانیانو نه نو بیا ولا چل نه ورته چې اوس د سره سو کم د خخ سنګه کم نو دوه کارغان رالل او وی سره خپلو کې جنگ وکړو هغه یو یې مړ که چې مړ یې که نو دا ژوندې کارغه ولګېده او په پنجو باندې او په دې مښوکه باندې کنده وویسته او بیا دا مړ که هغه راواغېشته پکې کېښو خاوره پرې راواړوله چې دغسې خلک دغه خښوي مړي فبعث الله غرابا الله راولېږه کارغه یبحثو چې هغه پنجې والې فی الارض په ځمکه کې دا سله لیوریه د دې دپاره چې دا کارغه وښیي ده ته کیف یواري چې دې څنګه پټ کي سوعت اخیه بدن د خپل رور دا د خپل رور بدن دې په خاورو کې څنګه پټ کي قال نو دوی اوس خوخخ پیمانه دی توبه نو باسی خوخخ پیمانه دی قال نو دو وی یا ویلتا ای زما هلاکتا د ټیپ د دې خپل معنی د هلاکت خو استعمالیږي په وخت د تعجب کې ای زما تعجبه نو زه د کارغنم بیکاره شوم عجزتو آیا زه عجز شوم او بیکاره شوم مور او پلار ته خپه وو معلومه شو دا خبره چې د بني آدم قتل چې دی دا عظیمه ګناه ده عظیمه من اجل ذالک د دغې وجې نه چې د بني آدم قتل دا عظیمه ګناه ده نو په ټولو دنیا باندې عموما او خصوصا په بن اسرائیلو باندې دا مسله ده مقرر شوه چې چا یو بني آدم مړ کړو دا ټولې دنیا ته هم دا مسله ده نو دا داسې شو لکه چې دا ټوله دنیا مړه کړي یو نفس دی یو بنی آدم دی قتل کو په ناحقه د دې یو بنی آدم په ناحقه باندې قتلول او د ټولې دنیا په ناحقه باندې قتلول دا یو شی دی ځکه چې یو د ناحقه قتل کوم جهنم کې به همیشه او چې ټوله دنیا دغه کې هم همیشه وینو اوس یو سړی د دنیا صحیح قانون وي او ښکلي حکومت نو که یو سړی مړ کې هم دغه سزا د پانسی ده او که شل دې مړه کړه هم دغه یو سزا پانسی ده من اجل ذالک د دقې وجې نه په ټوله دنیا عموما او خاص کر په بنی اسرائیلو کتبنا منګه مقرر کو علی بنی اسرائیل په بنی اسرائیلو دا مې په بنی اسرائیلو باندې لازم کو مقرر کو چې انه بشکه من قتل نفسا چا چې قتل کو یو نفس بغیر نفس بغیر د بدلې د نفس نه یو سړی څوک وجل هم نه دی یو خو دا دی که نه چې قتل وکړي یو سړی او په بدل کې بیا قتلیا خو بېله ده چا چې قتل که یو نفس یو بنیادم بغیر نفس بغیر د بدلې د نفس نه او فساد یا بغیر د فساد نه په وطن کې بغاوت هم نه دی کړی که بغاوت یې وکړه بیا قتلول جایز دی او فساد یا بغیر د فساد فی الارض په ځمکه کې نو چې دا یو کس یې په ناحقه مړ کړو د دې ماوې دومره ګناه ده فکانما قتل الناس لکه چې د قتل کړي وي خلک جمیعا ټول ومن احیاها او چا چې راژوندې کو یو نفس د نفس راژوندې کېدل څه دي داسې اسباب دی اختیار کړی چې په هغه اسبابو باندې د بنیادم قتل رامنه شو ریسار شو اوس خلک دی یو سړی پسې لګېدلی دی او مړکۍ یې ټوپک یې ورپسې راغیشتي دي استاد صاحب به وې درې څلور ډزې هم پې کړي دي او په دې کوڅه کې رامنډې وایي او ته ورمخکې شوې او دا دې خلاص که دا توره ده دا دې خلاص که دا داسې شو لکه چې د ټول وطن دا خلک مړه کېدل او تاره بچ کړي یا مثلا یو سړي دله پلار وجلی دی او چې وجلی دی فیصله پې وشوه چې دا به اوس قصاص کیږي او ته ورلې معاف دی که دا یو نفس ته د مرګ نه رابچ که دا داسې شو لکه چې دا ټوله دنیا تا ژوندی کړي فمن فکأنما احیا الناس لکه چې ده را ژوندي کړي وي خلک جمیعا ټوله ولقد جاءتهم یقینا راتله کړي دي بني اسرائیلو ته رسولنا پیغمبرانو زمونږه بالبینات په دلایلو واضحه او سره ثم ان کثیرا منهم او بیا ډیر د دوی چې ثم ان کثیرا بیا ډیر منهم د دې بني اسرائیلونه بعد ذالک پس د دینه فی الارض لمصرفون په ځمکه کې اسراف کوونکي او زیاتی کوونکي وو تاسو اووی چا قتل که یو نفس بغیر د بدلی د نفس نه او بغیر د فساد نه او سوال پیدا کیږي یو سړی په ځمکه کې فساد کوي امن و امان خرابوي نو ولې هغه له سزا ورکول پکار دي وی او نو تاسو به سوال وکړئ چې څنګه سزا به ورکو نو د هغې جواب دی چې مفسدان دوه قسمه دي یو غله دي غله د هغې بیله سزا ده یو هغه مفسدان دي چې لارې شو کوي لارې د آبادۍ نه بار په دې دشتو کې دا لارې شو کوي د دوی سزا د دوی سزا څه ده وی د دوی سزا مختلفه ده په اعتبار د حالاتو د دوی یو داسې غلی چې غله روزي لاره شو کوي خو لا چا شکولی نه دي او دلته پې پولیس رالل او ګرفتار یې کړه د دوی سزا دا ده چې دا راوالی جیل کې واچوي جیل کې به وی وی وی حتی یتوبو تر دې پورې چې دوی دغه وباسي توبه دویم صورت دا دی چې غله غلات روزي لارې ته مال والی مال مال اکثر روزی دا بس ودره یو مال والی خو نور څوک وجلی نه دي او دوی گرفتار شو د دوی لپاره سزا دا د سزا چې دا ښې لاس او دا ګس خپتې پرېږې دا سزا ده د دې لارې شو کوونکو دا ده لکه دا بدماشان خلک دي نو دوی سره کارونه د بدماشۍ وکړي چې صحیح شي او بل صورت دریم دا دی چې نه مال واخلي بلکې مړی وکړي بس تر وخته اوس مال دغه کوي لار لاره شوکوي کله نا کله ورسره دا مال والا صدقه وکړي چیړه نو دوی ولګېدل او سړي مړه کړه خو د هغې نه دی اخیستی مال نو د هغې مسله دا ده چې ان یقتلو دوی به تاسو راواخلې او قتل به یې محمد علي دا به قصاص نه دی ښه دا جزاان دی بل صورت دا دی چې مال یې مغشتی دی او مړی هم کړي دي نو بس د هغې دپاره استاد صاحب به ګپ لګوئ درې خپې وله هغه کې ولګوې هغه درې خپې لرګې نه دی هغه ولا په دقه ځای کې ولګوی چې دا کم ځای کې دوی غلا کړې ده او پکې رازوړن کې ژوندې یې رازوړن کې که مړ رازوړن د ویم صحیح ده خو ښه خبره ده چې ژوندې یې رازوړن کې او نیزه راوالې په دا خېټه کې ووهې یو ګزار دقسې یو درې څلور ورځې دغی رازوړن دي تاسو به دا نه وایئ چې وایي دا خو د انساني حقوقو خلاف ورزي ده ولې دا په دې کورونو چې راخیږي نو دا خلاف ورزي نه ده لارې شوکۍ دا خلاف ورزي نه ده ما زر روپۍ راغشتي دي زه پېښور ته روان یم چې بچو له پې سودا وکړم او په لار رانه دوی واغشتې نو دا خلاف ورزي نه ده کله ناکله چې شعر وانې شروع کی نو د عام امن د پاره د فیدې د پاره غ خاص شی لرکول جایز دي او د چا ګوته خرابه شوه ډاکټر صاحب ورته وایي کینسر دی نو وایي دا پرېږه پرېږه یې که نه چې دا نور بدن صحیح پاتې شي غون لاس خراب شي خپه خرابه شي خلک یې کټ کوي که نه دا رنګې په معاشره کې دا ګنده سړی دی دا ټوله معاشره ختموي دا لرې کې الله دې وبخښي خلکو به وي چې په دې باندې به عمل بره دغه کو داود شاه به کو د داود زمانه کې داسې وه که نه چې چا به لاره وواله همالته به یې راځوړنده و بیا به شغلا نه شو کولی انما جزاء الذین یقینا بدله د هغې خلکو انما جزاء الذین یقینا بدله د هغې خلکو یحاربون الله چې هغوی جنګ کوي د الله سره ورسوله د رسول د هغه سره د الله سره جنګ کوي او د الله د رسول سره جنګ کوي دا لارې شو کولو او دا بېځایه لارې بندول ګورې دا د الله او د رسول سره جنګ دی ولی الله تعالی د دې لوی روړونو حفاظت په خپل اغشته دی چې د دې محافظ زیم او چې څوک لارې شو کوي دا د الله په حفاظت کې دغه کوي د الله په حفاظت کې مقابله کوي نو دا د الله او د رسول سره جنگ شو لارې شو کول ویسعون او هغوی کوشش کوي فی الارض په ځمکه کې فسادا د بدامنۍ چې په دې علاقه کې فساد او بدامني راشي نو د دې خلکو سزا څه ده ان یقتلو چې دوی دې قتل کړی شي چې دوی گرفتار شو نو قتل دي شي هلکه قتلوی به علي چې دې ډاکوانو وجل کړي خو مالې نی اغشتې ان یقتلو چې دوی دې قتل کړي شي او یصلبو دا او نه دی دا او د شک د پاره نه دی مدلی دا او د اختیار د پاره هم نه دی دی او ته او او توزیعیه وی دا او د تقسیم د پاره دی که داسې حالتو نو داسې او که داسې حالتو نو دسی او او او یصلبو یا دی هغوی په سولی کړی شي که مال یې مغشتی و سړي وژلي نو بیا دې په سولی کړی شي دوه صورته او تقطع ایدیهم یا دې پرې کړی شي لاسونه د هغوی و ارجلهم خپې د هغوی من خلاف مخالف دا ښې لاس دې په مړوند کې پرې کې او دا ګس اخپتې په دې خنګرو کې پرې کې دا درې صورته شو او ینفو یا د دوی لرې وشړلی شي دوی دې لرې کړی شي من الارض د ځمکې نه د ځمکې نه دې لرې کړی شي د دې دا مطلب نه چې د لنډي کوتل نه وشړی د دې دا مطلب دی چې راوینیسي او په دا کوټګۍ کې واچوي جیل نه دی دې کې واچوي چې بیا ګرځي نه دا کله دا علي چې نه مال اغشتی دی نه سړي وجلی دي خو چې لارې شو کولو له رووتل دوی گرفتار شو ذالک دا چې دی لهم خزیون دا د دوی دپاره شرمندګي ده فی دنیا په دنیا کې خو په دې باندې د آخرت د عذاب نه خلاص نشو ولهم شته د هغوی دپاره فی الآخرت په آخرت کې عذاب عظیم عذاب لوی دقه معامله به ورسره کوې خو که ډاکوان نه دي دې ډاکوانو ډاکه وکړه خو بیا لاړل او بیا تاسو ته ترجمه شروع کړه او الله پې فضل او کرم وکړو او توبه وویسته او خپل اعمال یې درست کړه درست چې اعمال یې درست کړه نو بیا رالل دلته حکومت ته او وی وی چې بس لاس دغه که چې موږ دا د تا ته ځان حواله کوو او موږ توبه وویسته نو دوی سره به څه کوې به چې دوی توبه وویسته حکومت وله او سزا نشي ورکولی بس توبې سره څه ختم شو دا ده چې د بندګانو حق نه معاف کیږي که چا نه مال اخیستی مال به ورکوي او که څوک یې وژلي نو په وژلو کې به د هغوی په دغه کې قصاص کیږي که هغوی معاف نه کړو الا الذین مګر هغه خلک تابو چې هغوی توبه وویسته کله توبه وویسته د ګرفتارۍ نه مخکې من قبل ان تقدرو مخکې د هغې نه چې تاسو قدرت ومومه علیهم په هغوی لا ګرفتار کړي نو د ګرفتارۍ نه مخکې توبه وویسته نو فعلمو پوه شئ ان الله چې یقینا الله پاک چې دی غفور الرحیم هغه بخونکی او رحم کوونکی دی الله ورته خپل حق معاف که پاتې شو د بندګانو حق هغه د بندګانو حق به پوره کوي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجل آخرتنا خيرا من الأولى دعا وکړئ یا الله ته زموږ رضا شي خدای خپل فضل او کرم په موږ باندې وکړي ربه ته په موږ باندې رحم وکړي خدای زموږ حالات تمام درست کړي یا الله زموږ تمام حالات درست کړي ربه توفیق زموږ سره شامل کړي د خپل عظیم کتاب صحیح پوی راته راکړي د خپل خوږ پیغمبر علیه صلات وسلام په حدیث هم پوی کړي ربه د قرآن او د احادیثو اتباع زموږ نصیب وګرځي ربه زموږ په تمامو حالاتو کې د خپل قرآن مجید او د خپل خوږ پیغمبر علیه السلام د طریقو اتباع نصیب وګرځي خدایه د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې هم راکړي زمونږ کورنو بچو ته هم ورکړي ربه د دې خیر برکت مونږ له قبر کې هم راکړي په ورځ د قیامت خاص کر په میدان حشر کې ربه د دې خیر نه مونږ مه محروموي خپلو ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دوی سره ډېر ښه وکړي الله دوی له د دې راتلو د دې کېناستو د